د شوال د میاشتې پنځمه چې د دوه زره اتلسم میلادي کال د جون له نولسمې نېټې سره برابره ده تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته ویاند حامد مجاهد بسم الله الرحمن الرحیم د ننګرهار په غنیخېلو کې د یادې ولسوالۍ ولسوال سبحان الله له دوو ساتونکو سره ووژل سو د غزني په شلګر کې د دشمن دوه ټانګونه ویجاړ سوي ګڼ شمېر عسکر وژل سوي او وسلې مجاهدینو په غنیمت نیولي دي د بادغیس په آب کمري کې مجاهدینو دوې امنیتي پوستې فتح کړې د قومندان په شمول پنځه تنه عسکر وژل سوي یو بل مهم قومندان ژوبل دی او د فراه په پرچمن ولسوالۍ کې نه تنه پولیس له خپلو وسلو سره مجاهدینو ته تسلیم سول د الخندق عملیاتو له درې ورځنۍ وقفې وروسته سهار لس بجې د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ اړوند د فرش په نوم پوستې ته نږدې شیرګړ سیمې ته پر غځېدلې لاره د یادې ولسوالۍ لپاره د ګوډاګۍ ادارې پر ولسوال سبحان الله کارپو د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده ناڅاپي برید ترسره کړ یاد ولسوال د ولسوالۍ په مقام علاوه د نوموړي ولایت د دوه ویشتو ولسوالیو لپاره د والي د مشاور په حیث هم دنده ترسره کوله خبروایي په یاد برید کې نوموړی او دوه تنه ساتونکي ځای پر ځای ووژل سول، وسلې او مهمات یې مجاهدینو په غنیمت ونیول. له غزني ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې تېره شپه یوه بجه د شلګر ولسوالۍ د یرګتو په سیمه کې د کابل قندهار پر لویه لاره د مزدور عسکرو پر ټانګونو چې له سیمې د تېرېدو په حال کې وو مجاهدینو بریدونه ترسره کړل. خبر وايي د بریدونو په ترڅ کې د دښمن دوه ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ شول پنځه تنه عسکر وژل شوي دوه میله امپور امریکایي ټوپکونه دوه میله پیکا ماشیندار یوه قبضه راکټ یوه توپنچه او یو شمېر مهمات مجاهدینو په غنیمت ونیول د همدې ولایت په مرکز کې تېره شپه دولس بجې د ارزو په سیمه کې پکتیکا ولایت ته پر غځېدلې لاره د کمانډو عسکرو پر پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ معلومات ښیي برید د لیزر په وسیله ترسره سو او پر مهال یې درې تنه کمانډو عسکر ووژل سول، یو بل ژوبل دی. د همدې ولایت په دیک ولسوالۍ کې هم تېره شپه دوه بجې د شاګلخېلو په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسته مجاهدینو برید وکړ چې په ترڅ کې دوه تنه پولیس ووژل سول او د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې سهار شپږ بجې د سیدخیلي په سیمه کې د کندوز کابل پر لویه لاره د مزدور عسکرو او پولیسو پر ګډ کاروان مجاهدینو برید وکړ د برید په پایله کې ټانګ ویجاړ سو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته اخوا د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار څخه را رسېدلې خبر وایي چې تېره شپه دولس بجې د هوایي ډګر په نظامی برخه چې د امریکایي اشغالګرو او داخلي مزدور عسکرو ګډ مرکزونه پکښې دي د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ معلومات ښیي توغندي پر ټاکلی هدف لګېدلي او په محالې له میدان څخه د اورونو لمبې پورته سوې او دښمن ته پکې درانه تلفات واوښتل د میدان وردګ ولایت مجاهدین وایي چې تېره شپه دولس بجې د دې ولایت د جغتو ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ پر ودانیو بریدونه ترسره کړل د بریدونو په ترڅ کې دښمن ته ځاني او مالي زیانونه واوښتل خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې همداراز غرمه یولس بجې د دې ولایت د مرکز اړوند د کشمیري کلا په سیمه کې د مزدور عسکرو پر یو رینجر موټر مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ د برید په پایله کې رینجر ویجاړ سو او عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته له جوزجان ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې ماپښین یوه بجه د اقچې ولسوالۍ د سقزکول په سیمه کې د شرورو اربکیانو پر قومندان اسحاق دیوانه د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید وکړ معلومات ښیي د برید په پایله کې نوموړی ځای پر ځای ووژل سو او د خپلو ناوړه کړنو په سزا ورسېد له تخار ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې غرمه دولس بجې د خواجه غار ولسوالۍ اړوند د قزا قشلاق او جلمخور په سیمو کې پر شرور اربکیانو د مجاهدینو له لوري بریدونه ترسره سول معلومات شوي د بریدونو په ترڅ کې دوه تنه اربکیان وژل سوي وسلې یې مجاهدینو په غنیمت نیولې دي د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ پر ودانۍ او د عسکرو پر قرارګاه هم بریدونه ترسره سوي دي د کونړ په ناړۍ کې د مزدور عسکرو قرارګاه د مجاهدینو تر برید لاندې راغله د پکتیا په برمل کې د مزدور عسکرو پر یو پوسته برید وسو د پکتیکا په برمل کې د مزدور عسکرو پر یو پوسته برید وسو د کابل په پغمان کې د دشمن پوسته تر برید لاندې راغله د ننګرهار په رودات او سرخرود ولسوالۍ کې هم د دشمن پر پوستو بریدونه سوي دي د بادغیس په غور مارش کې یو مزدور عسکر د دراسکو په مټ وویشتل سو او د زابل په شاجوی کې یو تن پولیس مجاهدینو ته تسلیم شوی دی او له بدخشان ولایت څخه را رسیدلی خبر وایي چې د جرم په ولسوالۍ کې دښمن هغه خلک ډبولي چې د اختر په مهال د مجاهدینو سیمو ته تللي وو تېره ورځ د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ کې د شریر اربکیانو وحشي قومندان قنداغا د خیرالله او نثار احمد په نوم دوه تنه هیوادوال سخت ووهل نوموړي د اختر په ورځو کې له اوربند څخه په ګټه اخیستنه د مجاهدینو سیمو ته تللي وو چې کله بیرته خپل کورونو ته راستانه سول د یاد قومندان له وحشانه غبرګون سره مخ سول خبر وايي نوموړي کسان داسې مهال وهل سوي چې د اوربند موده لا پای ته نه ورسېدلې د زابل ولایت د شار سپا ولسوالۍ اړوند د اسحاقزو په مانده کې د مزدور دښمن پر دوو پوستو بېګا شپه وسلوال بریدونه ترسره سول په بریدونو کې سپکې او درنې او لیزري وسلې وکارول سوې چې په پایله کې دښمن ته درانه تلفات واوښتل خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې د هلمند ولایت له نادعلي ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې د شاول او نورزو په کلیو کې بېګا ماخوستن نه بجې د مزدورې اردو او سرحدي پولیسو پر ګڼ شمېر پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلهوال بریدونه ترسره کړل په بریدونو کې چې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پایله کې اووه تنه عسکر مړه او ټپیان سول د بادغیس ولایت د ابي کمري ولسوالۍ اړوند د کوچزرد په سیمه کې تیر ماخستن لس بجې د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور دښمن پر دوو پوستو وسلوال بریدونه ترسره کړل په بریدونو کې سپکې درنې او لیزري وسلې وکارول سوې کابو دوه ساعتونه دوام وکړ د بریدونو په پایله کې دواړې پوستې فتح سوې او پکې د قومندان په شمول څلور تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل سول چې د یو وژل سوي پولیس جسد یې په پوسته کې پاتې دی او ګڼ شمېر نور ټپیان سول همداراز په پوسته کې د دښمن له کومکي قوې سره هم جګړه وسوه چې په پایله کې د کنډک یو مهم قومندان بسم الله جان هم ژوبل سو په یاده جګړه کې له دښمن څخه څلور کلاشنکوپونه څلور ارادې موټرسایکلونه او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات مجاهدینو په غنیمت نیولي دي او دوه نور موټرسایکلونه یې وسوځول سول د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ اړوند د کمرک په سیمه کې نه تنه پولیس د قومندان عبدالرحمن په سرمشرۍ مجاهدینو ته تسلیم سول له سیمې څخه را رسېدلی خبر وایي د مزدور ادارې نه تنه پولیس د حقایقو په درک کولو سره د مزدور ادارې له لیکو را بېل او د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای سول نوموړي له ځان سره یو ثقیل اته میله کلشنکوپونه هم مجاهدینو ته راوړي او کلک هوډ یې څرګند کړ چې نور به هېڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته نه ورځي. مجاهدینو هم له نوموړیو مننه وکړه او دا یې د دین او هیواد په ګټه کار وباله. په همدې ولایت کې بیا تېره ورځ د بالابلوک ولسوالۍ د شیوان په سیمه کې د کنجاباد اوسېدونکی یو تن کلیوال هغه مهال د مزدور عسکرو په ډزو شهید کړای شو چې عسکرو د اختر په خوشحالۍ کې ډزې کولې. او د دایکونډي ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې مزدور دشمن د مختار په نامه یو تن مجاهد په داسې حال کې شهید کړ چې په سیمه کې اوربند اعلان شوی و همداراز په یاد ولسوالۍ کې د اختر په لومړۍ ورځ مزدور عسکرو دوه تنه کلیوال د هاوان په ډزو شهیدان او درې تنه نور ټپیان کړل د خبرونو پای د شریعت غ رادیو ای ملت قهرمان پیروزی مجاهدین که در واقع پیروزی شماست نزدیک است و ما همه با هم در جنگ علیه امریکا پیروز خواهیم شد همه بشنوند و بدانند که امریکا جنگش با یک گروه و یک ملت نیست بلکه جنگ امریکا در افغانستان علیه اسلام و تمام ملت مسلمان ماست امریکا دشمن دین خاک و ملت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 او مرموزو هڅو باور نه لري. اوس وحشي غربي دنیا ته لوی خطر دی. اوس وحشي غربي دنیا ته لوی خطر دی. په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان نیکولسن په داسې حال کې چې ټول جنګي نیرنګونه او وحشتونه یې اوبه شوي او د غرور او تکبر سټه یې میړنیو افغانانو ورماته کړه اوس یې د تیښتې په شیبو کې ویلي چې له طالبانو سره یې پټې او د پردې تر شا خبرې دوام لري. د اسلامي امارت ویندوی ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب رسنیو ته په یوه لېږل شوي سپیناوي کې د نیکولسن وروستۍ ادعا بې بنسټه بللې او ویلي دي چې اسلامي امارت د امریکایانو په شمول له هیڅ کوم جهت سره پټې او د پردې تر شا خبرې او مذاکرات نه لري او نه اسلامي امارت پر پټو خبرو او مرموزو حرکتونو باور لري. د مجاهد صاحب په وینا د اسلامي امارت د مذاکراتو او تماس ځای معلوم او سیاسي مرکچیان یې ښکاره دي چې په قطر هېواد کې میشت او فعالیت لري. جنرال نیکولسن چې د پنتاګون له پاره تر ټولو جنرالانو مجرب، ځیرک او په عین حال کې وحشي برېښېده او ټرمپ هم د خپلې ستراتیژۍ د پلي کولو له پاره نوموړی په افغانستان کې د امریکایي قواوو د مشرۍ پر دنده پرېښود او سیمه ییزو تبلیغاتي لاوډسپیکرونو هم د نیکولسن د ځلولو لپاره زیات پروپاګند باد کړ، خو د الله تعالی حکمت ګوره، لکه نور امریکایي جنرالان چې د تېرو اوولسو کلونو په اوږدو کې یو یو په افغاني مېړانه او توره له پښو وغورځول شول او مړه څټونه له افغانستان څخه پنتاګون ته ورستانه شول. په ډیر افتخار او ویاړ ویلای شو چې جنرال نیکولسن هم په داسې یوه حالت کې له دندې لرې او له ذلیل برخلیک سره مخ شو چې اسلامي امارت په سلو کې اتیا برخه هیواد په ولکه او سلطه کې لري. ولسونه تر پخوا د اسلامي امارت مرسته او تعاون کوي. د سیمې او ګاونډ په ګډون د نړۍ اکثریت ذهنیت په دې خبره ولاړ او چورلیږي چې اسلامي امارت پوځي او سیاسي طاقت او مثبت سیاست لري. او په عین حال کې امریکا نور دا توان او صلاحیت له لاسه ورکړی چې طالبان یا اسلامي امارت کمزوری او په زور خپله کومه برنامه او پروژه پرې ومني. نو نیکولسن د پوځي او سیاسي مایوسۍ او شکست په یوه بد او نه جبرانېدونکي حالت کې له افغانستان څخه روان دی. چې هیڅ کومه لاسته راوړنه له ځان سره نه لري نو اوس دغه مختوری او د زرګونو افغانانو قاتل پرته له دې چې په پرسوده خبرو او بې معنا تبلیغاتو تر هغو چې نوموړی امریکا ته رسیږي اذهان اخلال کړي بل کوم نیرنګ او فریب په لاس کې نه لري حقیقت دا دی چې نیکولسن او امریکایانو په افغانستان کې د افغانانو په لاس د الله تعالی په نصرت کلکه ماتې وخوړه او په ټوله نړۍ کې د افغانستان د جګړې له امله رسوا شول نو د خپلې ماتې د پټولو او ځان ته د خټو د پوزې ایښودلو لپاره اړ دي چې د سولې او مذاکراتو په نامه شیطاني دامونه او دسیسې خپرې او تر څه وخته ژوندۍ وساتي په یو لړ هېوادونو کې غونډې او ناستې جوړې کړې او یو څو کرایه شوي اشخاص او ډلې ټپلې دې ته وګماري چې د سولې غولوونکي شعارونه تاوده وساتي، یو څو تجرید شوې او پرېوتې څېرې د طالبانو په نامه رامخې ته کړي چې ګواکې له هغوی سره د سولې خبرې او مذاکرات روان دي.